بیا په معلقو باندې کوي اوس خلک وایي چې دا هغه دي دا وایي ادب نه دي بیا نه دي هلکه ادب نه دلته دا هغه ادب نه مراد د مصطلح دا حمقایي په پوهېږي نه ادب دلته مقصد دي کې صرف هغه الفاظ زده کول مقصد دي الفاظ هغه قیمتي قیمتي الفاظ دي پکې هغه تراکیب وغیره هغه پکې یادې کول مقصد دي ادب دا مقصد نه چې تا ته ادب درښایي ښه جي ورپسې شه دا دي یادې کولو قابل دي استاد محترم به فرمیله چې نن په زمانې کې په دیوبند کې چې کم سې کم درې څلور محلکې به چا نه وي یادې هغوی به ځان په ادبو کې شماره چې یاره ما ادب زده دي خلکو به ووایي پورې خندل محلکه خو به وایي چې چما چې به چا طالب به و او په معیاري طالبانو کې به ګڼ شو محلکه به یې ټوله یاده وه البته په دیوان متنبي حماسې کې به چا دوه سوه چا درې سوه چا څلور سوه شعرونه چې کول دا به یاد وه د محلکه خو به په دې کښې خو به څه خبره نه وه وسیله یې چې پلار به را په دې کښې هم څه کوي خبرې کوي وسیله مور یې ډېره مینه نه یو چې له پلار به لا په دې کښې خبرې کوي نو اوس خلک په معلقې کښې خبرې کوي دا خو به و یادې یادې وه په دې نورو کښې به مقصد دنیا اشعار چو یادې و ښه جي نو دغسې کیسه وه نو دی وایي هسې هغه کجاوې پورې مې خبره درته وکړه چې دا د ما ملګری چې و دا د ما په کجاوې کښې هم نشین و نو همراز هم دم هم قدم و همراز و هم دم او هم قدم و و در حجره جلیس او په حجرې کښې د ما ناستګونی و بېټک ناستګونی مې و نو چې هغه ما خو توبې وباسلې هغه خو له دې نه ده خبر چې سادي خو دغسې توبې وباسلې دي او په وظیفې ناست او مراقبې باندې برسم قدیم از بر درآمد په هغه مخکینۍ طریقې سره له دروازې نه راغی هغسې له لرې نه خندا وه سادي څنګه فلانه دا یو غوبل جوړ کړی ده چندان کې نشات ملاعبت کرده څومره چې هغه بچونه د هغه مزاح او ګپ شپ او د ټوکو ټکالو هغه وغوروله و بساط مداعبت او مقصد هغه نشاط پې ملاعبت یې وکړ و بساط مداعبت کرد هغه فرش پې خوش طبعي وغوړاو جوابش نه گفتم ما ورته جواب قدرې ورنه کړ زه په خپل وظیفې لګیا وم و سر از زانوی تعبد برنگرفتم او سر می له هغه زنګنو د عبادت نه پورته نه کول رنجیده نگه کرد نو داسې خفتن نظر باندې ورته وکتل وګوسته ویې ویله کنونت کی امکان اوس تا لره چې طاقت د خبرو سته بیګو خبرې وکړه ای برادر ای وروره بلوط خو خوشي ښه په نرمي او په مسرت سره دا دې څه شیخي شوي کړې ده که فردا چوپۍ کې اجل در رسد چې سبا کله قاصد د اجل راورسېږي چې بیا مرګ راشي به حکم ضرورت زبا درکشي نو بیا به خامخا زبان څکې بند کې بیا به د خامخا زبان باندې بیا به کش نه څه کولی اوس خو خبرې وکړه شو په مینې محبت نو دا ما سره لګیا ده خو سعدي سوي چې زه ګوب وظیفې باندې چین لګیا یم اوس په مونږ ګورو چې سعدي ودره څونه وظیفو ته ټینګ شوې د ملګرتیا ته او وظیفو ته ټینګ شوې که ټینګ نه شوې نو دا پته به لګي انشاءالله العزیز آینده فرصت کې به دا پته لګي چې ودره سعدي ورته ټینګېدی شي که نه شي او اورېدونکو کی فلا عزم کرده است چې سادی صاحب قصد کړی ده و نیت جزم او نیت محکم کړی ده که بقیت عمر معتکف نشیند چې باقی عمر به دی ګوشه نشیني اختیار کوي او دینه بعد ګپ شپونه ملګرتیاګانې او دا مینې محبتونه دا کیسې سادي پریښې دي دا باندې خبر کړ و خاموشي ګزینت او په دې خبر کړ چې فلانه یعنی سادي آب خاموشي چې کوي پسند کوي بس په یو ګوت کې بچي ناس وي تو نیز اگر توانی ته هم که کولای شي استادي لفظ ما ته یاد ده څېرې خیش ګیر خیال خپل ونیسه خیال خپل ونیسه یعنی ته ورځه خپل کار کوه ته پوه شه او خپل کار دې پوه شه ته هم دغسې چېرې شیخي چې کا اختیار کړه لکه سعدي چې شیخي اختیار کړه و مجانبت پیش او بېګانګي مخ ته ونیسه ورځه خپل کار کوه دا بل څوک لګیا ده ورسره چې سعدي دغسې تودې ایستې دي ورځه خپل کار کوه دی په وظیفې کې خطا کوه مه ګفته دا الف تحسین د کلام لپاره وي ګفتاد ده ورته وویله بعزت عظیم قسم می دي په هغه لوی خدای باندې و صحبت قدیم او په مجلس قدیم باندې هسې طبعا مجلس قدیم مو سره ذکر کړی قسم د خدای بغیر په بل ته باندې ټیک نه او په هغه ملګرتیا قدیمې مې دي قسمې دا هسې عرف هغه کوي که دم بر نیارم چې زه به غلی نه شم سا به وانخله یعنی تک کول نه غواړه توقف به ونه که په مطالبې کې و قدم بر ندارم او قدم به دې دې ځای نه وانخله مګر آګه مګر هغه وخت چې سخن ګفته شود چې خبرې وکړل شي به عادت معلوف د هغه عادت سابقه سابقه عادت موافق چې ما سره سادي خبرې نه کړې که نه دې ځای نه به قدم وانه که تر قیامته دغسې ولاړ وم و طریق معروف هغه مخکنۍ معروفې طریقې باندې چې ما سره خبرې نه کړې زه دې ځای نه اوس درته شیخي کوي په پوه شوې ولې که آزردن دل دوستان جهل است چې ناراض کول دې زړه دې دوستانو دا ناداني ده رائے دی خاوندانو دی عقل دا خاوندان دی عقل دی دی خبر خلاف خیال کئی ذوالفقار علی در نیام و زبان سادی در کام چې توره د حضرت علي صاحب دي وي او وي د په تېکې کې دننه او زبه د سعدي دي وي او وي د په تالو کې دننه بند عقلمند خلک د دې دا د عقلمند خلکو رای چې دا خلاف خبره ده نه د حضرت علي صاحب توره خوله پېښې نه چې ده باره په کار ده کرار ده او غربا به یې شي په کفارو باندې او د سادي ژبه خو له تعلونه باره په کار د خوش طبعي او یو مزاحیه خبرې به چکۍ کوي او خلکو ته به پند او مواعظ وایي نو دا د ذوالفقار د تورې ته ذوالفقار ځکه ورته فقار اصل کې غیر کی هډي چې د کوم جوړونه دې ته او د ده تورې د ملا چې وه په هغه باندې د ریړ کې هډې غوندې علامات ته جوړ وو دې وجه نه دې ته څه کوي ذوالفقار اوس خپله سوال کوي او جواب کوي تحریز ورکوي سعدي ته په خبرو کولو باندې خو دا کلام سعدي پیش کوي د ده د خبرې هغه سعدي په خپل لهجې باندې څه کوي پیش کوي چې ده داسې ما ته تحریز راکاو زبا در دا سوال ده زبا در دهان خرد مند چیست زبان په خولې دي هوښیار سړي کې څه شی ده دا سوال اوس جواب خپله کوي څه شی ده د زبه په خولې دي هوښیار سړي کې څه شی ده کلی دې درې ګنج صاحب هنر دا چابي دې دروازې دې خزانې دې صاحب هنر سړي ده دا خو د صاحب هنر سړي هغه خزانې دروازې چې ده چابي ده ولې چې یو سړی چوپ چاپ ناست وي څه پته لګېږي چې دا عالم ده که جاهل ده که دا ډېر لوی عالم وي خو چوپ چاپ ناست وي زاړو کې کالي اغوستي دي څوک په سپک کي اغوست چې کله خبرې وکړي بیا به پته لګېږي چې ودره دې کې اندر څه دي څه دي نو د زه به دا خو هغه اندر هغه دې خزانې چې ده چابي ده چابي تاسو په دې خبرې پوه شو شاجي چې در بسته باشد کله چې ور تړلی وي ور بند وي یو دکان وال چه دانت کسی نه چاته څه پته لګي که جوهر فروش است چې دی کې نه نه هغه جوهر فروش دکان ده یا پیلور یا د هغه مشکڼو خرڅوونکي هغه مرۍ نی هغو خرڅوونکي دا استادي تشریح ده پیلور ډېر خلک ابریشمو خرڅوونکي خو دلته ورسره مناسبت د مرۍ نی وړې وړې نو دا څه پته لګېږي چې دا وړې وړې مشکڼې هغه مرۍ خرڅوي که دا مقصد دا دی چې کوي جوهر هر څه چې کله ور والوي چې ور کولاو کي پته به ولګېږي چې دا د زرګر او د جوهر فیروز دکان ده که دا د منیاري سامان چې د دکان د چا مشکن خرڅوي تاسو په دې خبرې پوه نه شادي ته خو یو مقصد دا دی چې قیمتي سړی اندر کې تا کې خزانې دي نو زه به خو د هغه خزانو چابي ده نو ته ولې د خزانې پټې ټټی ساتې مقصد یې دا ده لست دم فرو بستن دو چیز تیرئی اق لست دم فرو بستن بوقت گفتن و گف تن بوقت خاموشی او ٹک خبر دا دے لکو روپیو شیر دے یقین کمارا اگر چې پیش خیرتمند خاموشی ادب است دې کې شک نستا چې مخته دې اوښیار سړي خاموشي او غلیوالی دا ادب ده هوښیارانو ټولو په دې باندې اتفاق ده چې د خاموشي دا ډېر لوی چې دا ادب ده او دا یو ښه اخلاق دي خو لیکن د وخت مصلحت آ به که در سخن کوشي لیکن په وخت مصلحت کې بیا هغه بهتره ده چې سړی په خبرو کولو کې چې وکړي کوشش وکړي چېرته چې د خبرو کولو موقع وي بیا هلته د خاموشي بیا بهتره نه ده دو چیز پی رای عقل است دوه شیونه عیب د عقل دي دوه شیونه په خفت عقلي باندې چې کوي ګواهي ورکوي دوه شیونه علامې د دې خبرې دي چې دا کمکل سړی ده کوم کوم دا دم فرو بستن به وقت گفتن سا تړل په وخت ویلو د ویلو په وخت باندې خوله بند کول دا بیوقوف سړی وي چې د خبرو ویلو موقع ده بیا د خوله ولې چې ده بند ده چا درته وویل چې دا څه شی دي هلکه ورته ویې ښایه دا لار کوم پله تلې ده ورته ویې ښایه لا چا در باندې غلط تهمت ولګاو نو چوپ چاپ مه ورته کېږه چې په ځان ثابت کړې نو خو سره څه یې وکړه انکار یې وکړه نو مقصد دا دی چې دم فرو بستن به وقت گفتن دا هم څه ده بېوقوفي ده و گفتن به وقت خاموشي او د غلي کېدا په وخت باندې خبرو کول چې یوه موقع د غلي کېدلو ده مشران ناست دي نو موقع دې دې چې ته خبرې مه کوه تا بک بک ایشي دا کمکلي ده نو لکه دا کمکلي ده چې د غلي کېدا په وخت سره خبرې کوې خو د خبرو په وخت باندې غلي کېدل دا هم چې د کم عقلي ده نو سادي ته ولې مقصد دا دی چې غلی دا د ده هغه لهجه دی په خپل هغه کې چې کوې بیانوي به هر حال سادي صاحب وایي چې څه به کوې نو سادي صاحب چې په ګپ شپ عادت کړی نو پښتو کې متل ده چې عادتي دا د مقصد پوړولي نه هم چې ژوندوي نو لا مقصد دا دی چې عادت کوم چې یو ور د عادت که بیا یې مقصد دا دی چې منې کوم فی الجمله حاصل دی خبر دا ده زبان از مکالمت او درکشیدن قوت نداشته سادی سے وی چې حاصله خلاصه د خبر دا ده چې زبان د خبرو کولو د سرار راکاږل او بند کول دې قوت ما نه ولاړ یعنی ورته ټینګ نه شوه توبې ته یې غرب چکه ورکړ هغه وایي که نه حافظ شیرازی اگر شبی حدیث اگر بزبانم حدیث تو برود اگر شبی بزبانم حدیث تو برود زبی طهارتی آب مئی غرار کنم چکه یوه شپه نه شپه مقصد چېرته حدي هغه خبره د توبې د عشق نه ما په خولې باندې راشي نو د خوله به مې وایي دونه پلیته شي پلیته شي که نه چې سهار به بیا د معرفت په شرابو باندې چې کوم غرغره کوم هله به پاکېږي که نه بیا پاکېږي نه اگر شبی دزبا نم حدیث تو برود کیسه خراب ہے بہر حال سادی سے فیل جملہ زبان از مکالمت او درکشیدن قوت نداشتم و روی از محادثت بگردانیدن مروت ندانستم او مخ له خبرو کولو د سره ګرځول دا ما میړانه او دا دلیری خبره ونشمارله ولی سړی دې ته خو به ګورې که یار موافق بود یار موافق و و محب صادق او محب صادق و نو داسې یارانو خفه کول داسې داسې ګپ خبره خو نه ده چو جنګاوري با کسې برستېز چو جنګاوري با کسې برستېز کې ازوی ګزیرت بود یا ګریز سړي سړي چې جنګ کله راړې نو داسې سړي سره جنګ کوه داسې سړي سره راړه وه چې له دنه تا پاره څه علاج وي یا یې کار کولی شي یا تېښتې مو کوي خو چې داسې سړي سره جنګ کوي چې نه علاج درله درځي چې سمې سمبال کړې او نه یې تېښت ته درځي نو داسې سړي سره جنګ کوه خو ځان به په خراب کړې نو دی وایي چې داسې سړي سره خبرو بند کول دا نشي کېدلی دا خو جنګ غوندې ده یو قسم نو مقصد نه ما ته د علاج راځي او نه ورنه تېښته کولی شم د هر حال د حکم ضرورت سادي سې وایي چې تاسو به ما توبې ماتوالي باندې معذور ګڼو تاسو به ما په دې باندې چې کوو معذور ګڼو وروسته به خپله راځي قاضي اربع مانشینه د برفشانت دفتره محتسب گرمه خورد معذور دارد مسترا وای که قاضی مونږ سره کینی که نه په پوه شوې قاضي اربامانه شینت بر فشانت دسترا آب وی لاس ځان سره څه کوي داسې داسې واچوي که مونږ محفل کې کښېني محتسب ګرمی خورد معذور دارد مستره کورو وهونکی که چېرته شراب وي اوس کي دا مست خلک پچو ګڼي معذور ګڼي چې وایي دا خو پوره خوند ده پکې ځکه هغه یوه نساري ورتېله نه چې که مقصد دا دی چې په دې باندې چېرته په قیامت په ورځې باندې هغه نه وي که نه سزا نه وي نو مقصد ډېر واري ته بیا چې د چا په دنیا نه سار نه کړي ډېر ارمان به وکړي چې خدای څوره غټ نعمت نه مهسې ځان چې ده محرومه کړی ده څوره غټ نعمت نه مهسې ده ځان محرومه کړی تاسو په دې خبرې پوه د حکم ضرورت سادي سه وایي چې د مجبوري په بنیاد کې نه یې پرېښودله مجبور یې کړم سخن ګفتم ما خبرې ورسره څه کړې وکړې قسم ته مې غرب ورکړ و تفرج کنه بیرون رفتم او وایي چې سیر کوونکي وو او باره ووتلو موسم بهار موقع وه در فصل ربیعې په موسم بهار کې داسې موسم بهار موقع وه چې سولت برق آرمیده چې شان و شوکت پې سردي ختم شوی و تازه تازه بس زمی تېر شوی و او د شنو شیونه دلته خوټ کېدلي وه او داسې سم ګلان په شباب باندې راغلي وو و اوان دولت ورد رسیده هغه وخت حکومت ګلانو ته ور رسېدلی و د ګلانو حکومت ته وخت و داسې موقع وه او د بهار ته ووتلو او داسې وریځ غوندې وه نرۍ نرۍ پرخه وه داسې نرۍ نرۍ چې وه هوا وه او داسې د غنم او مقصد دا دی چې دا بوټي داسې سم څه کول لکه په پینګو باندې ماشومان ځان دي داسې سم څه کول زنګول مونږ وایو سعدي ته دې دې منظرکشي مونږ ته وکړه په خپلو الفاظو کې دی وایي چې راځو چې داسې منظرکشي یې درته وکړه که نه چې تاسو انګوشت بدندان سو او تاسو دې ما فصاحت بلاغت څه کو اول د اردیبهشت میاشت دی، د اردیبهشت ماه دا موصوف ته جلالی صفت ته جلال الدین سلجوقی طرف ته منسوب ده، د ایښ په تاریخ باندی د اردیبهشت میاشتی اولنی تاریخونه و ارد معنی کیږی مانین بهشت معنی جنت یعنی مانین د جنت میاشت هغه میاشت چی جنت نظیر میاشت وی یعنی موسم بهار اول د هغه اردي بهشت میاشت کې هغه مانیم د جنت میاشت اول دا چې هغه اردي بهشت میاشت کې د هغه جلال الدین سلجوکي په تاریخ باندې ټکی حسابی او دا چې و بلبل ګوین د بر منابر قزما بلبلان ویونکي و د خطبو په منبرانو د شاخونو باندې د بوټو هغه شاخونو منبرانو باندې بلبلانو څه ویله خطبې ویله بلبلانو د هغه بوټو شاخونو منبرانو باندې څه ویله خطبې ویله او څغا بغای ایښې وه تورای څه د سهار زه چې روزانه لمانځه نه روزه ته پوه شوې نو مقصد چې صاحب ذوق نه هغه سیده په تېر شي ته په خدای یقین وکړه روزانه سهار دلته یو بلبل ناست دونه خوږ اواز کوي که نه چې سم داسې څو قدمه ورته ودرېږه دونه مزه را کوي که نه چې سم مزېدار اواز وي نو دی وایي چې داسې د بلبلانو چې کول اوازونه کول او سره ګلان و او تازه باران شوی او د پرخې شوې شبنم په سره کې بر ګل سرخ په هغه ګلانو سرو باندې ګلاب ورنه مراد ده ګلاب ګلاب بیا د ټولو ګلانو سم چې ده بادشاه ده او سور ګلاب چې خصوصا نیولې په هغې کې مقصد دا ده چې د هغه لبانو چې وي رنګ پروت وي بر ګل سرخ است په هغه ګلانو سرو د دې باغ باندې از نم له شبنم نه استاد له عالي پرېوتې وې څه ملغلرې یعنی په هغه سرو ګلانو باندې چونکې د بهار کې خو تازه بارانونه شوي ګلان صفایي او تازه غوټي ګلان شوي وو نو دونه صفا و او د شبنم په پروت و هلکه د پنتیا مربند د شبنم چې و په پروت و نو د شبنم چې په پروت و دا داسې ښایسته ښکارېده واجد علي د شبنم داسې ښایسته ښکارېده دا مشبه ده لکه هم چو عرق لکه هغه خوله بر عذار شاهد غضبا په هغه مقصد دا ده چې رخسار دې هغه معشوق غصناک باندې لکه دې غصناک معشوق لکه دی غصناک معشوق په هغه رخسار باندې چې د غصې نه خوله روځي که نه هداسې سپینه سپینه په ښکاري او سور مخې وي که نه سور زیړ غوندې مخې وي نو په هغه باندې د خوله چې څنګه ښایسته ښکاري داسې د شبنم په هغه ګلونو باندې ښایسته ښکاري یعنې د معشوق مخې ورته څه مشبه به که هغه مشبه که په دې کې هغه غایت فصاحت بلاغت نور هم څه ده پروت ده په پوه او معشوق چې کله غوسه شي نو زیړ غوندې وي که نه سور سپین نو سوروالی پکې راشي او مخکې بیا مقصد هسې سوروالی وصف ممدو نه ده چې نیشنلیانو جنډې غوندې سوري خو داسې سوروالی چې هغه حمرت هغه سفرت غوندې وي پکې هغه زیړوالی او سپینوالی او مقصد سوروالی چې سره ګډ شي شفرت غوندې ونه پیدا شي او غصې په وخت باندې بیا هغه حمرت کې لږ غربری شي نو دې نه حمرت پیدا شي نو داسې مدم غوندې تي سرخي او داسې دا اور شغله غوندې نه هغه غوندې ځکه مقصد دا دی چې ورته وایي نه چې فاني صاحب یو ځای څه ورته وایي چې آخر وسوځي لمبو کې چې تل پروت وي آخر وسوځي لمبو کې چې تل پروت وي اننګي په سر د خال ځکه تک تور ده اوبه شي اخر دا په لمبو کې چې تل یو شی پروت وي خو وسوځي که نه نو مخ دا قدین دا خو د لمبو غوندې دي نو چې تل په دې شی یو شی پروت وي نه سوځي نه نو د ښار ځکه تک تور ده اخر وسوځي لمبو کې چې تل پروت وي اننګي په سر د ښار ځکه تک تور ده او مقصد دا دی چې دا یې ګوره مشبه که د ګل په شبنم په هغه مخې څه مشبه بهي کو او دې تشبیه کې هېڅ خطۍ نه شته مقصد دا دی چې ولې کله د مخ چې کوم دي دا د هغه نه چې وي ښایسته وي د ګلانو نه لکه دې درته وایم په دا د مینې غېږ کې مقصد دا دی چې دې غزل کې ده که نه محبت کې که محبت کې که غم شته خوندونه هم شته محبت کې که غم شته خوندونه هم شته په دې لار کې که ښار شته ګلونه هم شته چې له عرشه نه بالا سړی پرې رسي محبته تا نه داسې پرونه هم شته څه قیمتي شعر خو یې ویلی ده که نه سړی په پوهېږي او غرض مې په دې شعر کې ده ځکه ده مقصد دا ده چې مشبه مشبه به داسې جوړ کړي چې ګلان مشبه کړي دي او محبوب مخې څه ده مشبه به کړی ده دوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول دوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته که هر څو یې سمومه لا کږېږي یاره ستا د زلفو داسې ولونه هم شته او څو ګزاره د بڼو د غېشو ورکه څو ګزاره د بڼو د غېشو ورکه ته په زړه باندې مې نور زخمونه هم شته چې قانون د محبت یې احترام کا داسې داسې ښایسته جرمونه هم شته چې پښتو یې هم لباس دې هم ګڼه ده په وطن کې زما داسې جونه هم شته چې په سپینه رڼا ورځ د زړونو غلا کا چې په سپینه رڼا ورځ د زړونو غلا کا ستا جهان کې خدایه داسې غلونه هم شته په لیدو چې یې سړی نشه نشه شي له ساقي نه داس اوسه چې دنیا پرې اشنا نه ده د لکو روپیو شعر ویلی ده معرفت ته چې کله پکې لاړ شي خو هغه معنی اوس نه درته کوم بیا خو سوچه بیان شو خو چې څوک په پوهېږي لا تر اوسه چې دنیا پرې اشنا نه ده ستا د حسن داسې نور نومونه هم شته ما طاهر د زلفو دام کې مه کېباسه په دنیا کې زما نور کارونه هم شته او بلکل د دې سره مناسب بل غزل دی طاهر دا په ګلو د شبنم کترې خورې دي دا سوال کوي سوالیه جمله ده سوال کوي دا په ګلو د شبنم کترې خورې دي اننګي که مې د یار خولې خولې دي سکاڼې ورېځې د ساوڼ دي جمع شوې که د یار مې ګڼې زلفې په اوږې دي لږ خرام ته د خوبانو خو وګوره ته به وایې چې روانې میکدې دي د جنون هغه صحرا مې دې په مخ کې ورکې شوې چا کې ډېرې قافلې دي د امید شها مې غېږ کې مدام اوسي زړورې زما ځکه حوصلې دي او بیا د لکو روپیو شعر ده چې د عقل دایرې کې راتلای نه شي چې د عقل دایرې کې راتلای نه شي محبت کې داسې ډېرې مرحلې دي او مشاته زما د عقل شوست په معنا مشاته ګمنځې ته ورته مشاته زما د عقل شوست په معنا خو د ستا زلفې هغسې لا کږې دي چې معراج د سړیتوب سړی پرې مومي چې معراج د سړیتوب سړی پرې مومي ای ناصحه هغه نورې وسیلې دي او هغه لارې چې د ستا تر دره رسي هغه لارې چې د ستا تر دره رسي که ژورې دي که لوړې واړه ښې دي او چې ځان او جهان دواړه رانه هېر کړل دغه واړه ستا د حسن کرشمې دي ستا رضا ده که یې اورې که نه اورې که نه زړه کې خو زما ډېرې کیسې دي زه طاهر به کومې کومې تقدم غاړه زه طاهر به کومې کومې تقدم غاړه زه خو یو یم او ډېرې فریضې دي او بلکل د دغې مناسب بل غزل ستا د شونډې به شفق ته ښکلولو ته ور نه کړم ستا د ستا شونډې به شفق ته ښکلولو ته ور نه کړم اننګي به د ګلاب ته ښکارولو ته ور نه کړم او له غاښونو به د ځار او صدقه کړم ملغلرې له غاښونو به د ځار او صدقه کړم ملغلرې تبسم به د ګلونو ته کتلو ته ور نه کړم او دنګې سروې دنګ چنار به دې قربان کړم له قامته دنګې سروې دنګ چنار به دې قربان کړم له قامته او خرام به دې نسیم ته ښکارولو ته ور نه کړم بې له تا که شاپېرې دي او که هورې که غلمان دي د خپل خیال په رنګین ټال به زنګېدلو ته ور نه کړم چې موندلی مې کوم زخم دی چې موندلی مې کوم زخم دی ستا د ناز له تورې چې موندلی مې کوم زخم د دې ستا د ناز له تورې هېڅ مرهم به په دا زخم لګولو ته ورنه کړم څومره قیمتي شعر یې ویلی ده شبستان مې د ژندون چې یې له فیضه منور دی شبستان مې د ژندون چې یې له فیضه منور دی ستا د خیال هغه ډیوه به مړولو ته ورنه کړم او لاس د مینې به ورنه کړم د هوس په سپېره لاس کې لاس د مینې به ورنه کړم د هوس په سپېره لاس کې دغه نور او دغه نار به ګډولو ته ورنه کړم د ستا غم به بلهوس ته حواله نه کړم هیچېرې دغه ګل به د ګونګټ ته بویولو ته ورنه کړم او وبه خورمه ګزارونه د ژندون د غم د کاڼو وبه خورمه ګزارونه د ژندون د غم د کاڼو خو شیشه د ننګو نام به ماتولو ته ورنه کړم څه شعر خو نه وي که نه سم تند وي که نه او زه طاهر به د ستا ګڼې او مشکینې ول ول زلفې زه طاهر به د ستا ګڼې او مشکینې ول ول زلفې مشاطې ته به د عقل ځمنځولو ته ورنه کړم او فانی صاحب به خفه سي فانی صاحب دې په بابت کې یو شو بهترین غزل ویلی ده اصل کې د حمید بابا یو شعر ده په ایغ باندې د غزل جوړ کړی حمید بابا شعر دا ده د هغې مخ نه به څنګه بوسه واخلم د هغې مخ نه به څنګه بوسه واخلم چې رخسار یې په نسیم د سبا خوږ شي نو په دې باندې فاني صاحب ښه غزل جوړ کړی ده ورځ او شپه دې ورځ او شپه دې هغه فکر په ټال زانګي ورځ او شپه دې هغې فکر په ټال زانګي د مین به مې په کومه ادا خوږ شي دا مین به مې په کومه ادا خوږ شي په مینو مهرویان هیڅ رحم نه کړي په مینو مهرویان هیڅ رحم نه کړي که پې زړونه د تمامې دنیا خوږ شي او عاشقۍ کې ځیګر ونیسه ازغو ته عاشقۍ کې ځیګر ونیسه ازغو ته وي بدبخته چې په ګل ده اشنا خوږ شي وي بدبخته چې په ګل ده اشنا خوږ شي او د هغې حسن به څه صفت بیان کړم د هغې حسن به څه صفت بیان کړم د چا مخ چې د سپوږمۍ په رڼا خوږ شي او تر مې اوښکې دي د سترګو مې روانې تر مې اوښکې مي تر مې اوښکې دي د سترګو مې روانې سنګین زړه به د یار کله په ما خوږ شي تر مې اوښکې دي د سترګو مې روانې سنګین زړه به د یار کله په ما خوږ شي او هغه یار به فانی څه وخاندي تا ته د لکو روپیو شعر ویلی ده هغه یار به فانی څه وخاندي تا ته چې یې شونډې په نازکه مسکا خوږ شي نو بیا به اوس پته لګي چې دوه شپه چېرته وکړه هغه ملګري دې پته به بیا دا خبره اوس سادي صاحب به هر حال دا خبره خو یې وکړه چې داسې باره ووتلو نو شپه په راغله دا خو مازدیګر ټیم و د مازدیګر ټیم پاره په چکر وهلو کې ډېر لوی چې دا اهمیت حاصل ده مازدیګر پاره چې د لمر بلکل داسې زیړ شوی که نه خاص کې سرو زرو ټیکلي غوندې ښکاري او د ښه د موسم بهار وخت او د نرۍ نرۍ هوا څه کېږي چلېږي دې پاره یو غټ اهمیت حاصل ده په سیر و سیاحت کې او تفریح کې او دماغ وسع کولو کې دې کې یو ګټه ده حاصل ده په هر حال دو قصدن داسې لرې تله ځکه هلته یو ملګری و هغه باغ و مخکې نه اراده دا وه چې هلته به شپه وکړو هغه باغ کې هلته کمره جوړه وه ورسره کوټلۍ موټلۍ وي چرګان به یې ساتل پکې ته ډالې یې خرفته باقي کورنۍ نو چې بیا سعدي صاحب د ورغلو خو دا له خدای غوښتله چې سعدي ونې سړی ملګری ابل دوست یې وسره نو ښه یو کورنی چرګ یې ورته چې کالال وریجې مریجې ورخوا ته پرتې یار شی خو مقصد دا دی چې کابلي پلاو یې ورته برابر کړه یو ګپ شپ یې جوړ و سلاتې تازه بدرنګ خپل باغ نه ورته راوړ کړه سم باغ و باغیچې وې ګلان و پکې غټ غټ میوو باغونه و هغه ځای نه یې الو بخارې او دا کیسې شینا دا یې ورته چکړر پرې کړو یخې اوبه هغه ټنډې هغې کې ورته چک کېښودل یخې کړې هندواڼې خربوزې دا ټول شیونه ښه اکرام یې چې که وکړو شپه یې دو هلته تېره کړه اوس دی هغه د شپې هغه بیانوي چې شپې ته مونږ کوم ځای ته لاړو او د هغه باغ د هغه بل ملګري باغ منظر کشي کوي چې دا څنګه باغ و د اس باغ منظر کشي کوي شب را ببوستان با یکی از دوستان اتفاق مبید افتاد شپې لره په باغ کې سره دی یو له دوستانو نه اتفاق تې شپې تېرېدلو پرېواته شپه مو وایي چې هلته په باغ کې چکره وکړه سمه یخه یخه هوا لګېدله باره یې کتونه ورته وباسل خپل سره ناستو ګپ شپې ماشي به وخو بیا هوا ډېره و ماشي به وړل شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد شپې لره په باغ کې سره د یو له دوستانو نه اتفاق تې شپې تېرېدلو پرېواته موضع خوش و خرم داسې ځای و چې خوش و خرم و یعنې آب و هوا یې بهترینه وه داسې چیک غوندې ځای و آب و هوا سطح یې برابره وه د درختان دلکش او بوټي یې دلکش و زه به داسې ځان طرف ته راکړه دونه ښایسته بوټي وو پکې که نه سروې او چینارونه او قسم قسم بوټي وو پکې ده او د هوا دا شنې پاڼې داسې په ځمکې باندې کوټه کړې وي که نه تو گفتی که خورده مینا برخاکش ریخته تا به ویله چې هغه ریزې د شنې شیشې په خاورو د دې باغ باندې ریخته توی کړې شوي دي داسې د شنې پاڼې هغه هوا کوټه کړې که نه او داسې ښکارېدلې په دې باغ په دې ځمکې باندې تا به ویل چې که وړې وړې شنې شیشې ټوکرې دې داسې کېږي هغه غوچې غوچې دا د انګور بوټي هغه غوچې داسې ښکارېدلې تا به ویلې چې دکه انګورو غوچې په ځای باندې هغه ثریا ستوري نه دي پروین چې ورته وایي پروین تا به ویله داسې چمکدار او ښایسته انګورانې و تا به ویله چې که د خوشو په ځای هغه ثریا ستوري چې کوي هغه پورې رضان دي داسې مقصد دا دی چې ښایسته اخکېدل ښه دي او عکت دی هغه لړۍ د ثریا له تاک د دې نه یعنې از خوشهای انګورانې بوستان او اختاج هغه معلق و تابع له غوچو په ځای باندې ثریا ستوري پورې کړي ځای په ځای ځوړند دي ښه جي څنګه وي اوبه او ویالې وې پکې د وی ولې نو داسې پکې چینې بهېدلې ښې خوږې خوږې بوټي وو پکې غټ غټ بوټي وو پکې او واړه باغیچه یو باغ یو مقصد روزه وي یو دوحه روزه چې د واړه واړه بوټي پکې ګلاب او مقصد دا دی چې نازګو او دا شیونه ګل لالا وغیره او دوحه هغه غټ باغ ته ورته وایي چې غټ غټ بوټي پکې میوې وال شفتالان زردالو او مقصد دا دی چې غټ غټ بوټي چې پکې نو دا دوه قسمه باغ یعنی باغچه وه ورا هغه او مقصد غټ باغ هم و سی سې کې به ګلان کرلي و سی سې کې به بوټي و روضة ماء نهرها سلسال روضتون هغه باغ و هغه باغیچه وه ماء نهرها چې اوبه دې هغه نهر دې دې سلسال خوشګوارې وې ډېرې خوږې اوبه یې وې یخې خوږې دوحتون هغه غوت باغ و د بوټو هغه تناور بوټي و پکې ته سجع طیرها موزون چې اوازونه د مرغانو دې ډېر لایق و او بهترین و بلبلان او دا رنګارنګ ګل لالا و پکې او مثال ګلاب او مختلف ګلونه و پکې تا یعنې چمن کې مختلف ګلونه چې کوي مزه کوي یو قسم ګلونه مزه نه رنګارنګ لالا ګل لالا و پکې او نور بوټي و پکې خو ګل لالا کې بیا ډېر څه دي اقسام دي دې ملا صاحب لیکلي دي چې شاه بابر وایي چې قریب پنجاه قسم لالا در علاقه کابل به نظر آمده چې پنځوس قسمه ګلې لالا دا خو ما کابل علاقې کې په نظر باندې چې دي راغلي دي کابل سرسبز و شاداب وطن دا نو دا ګلې لالا ډېر چې دي اقسام دي